قبل شروع اولنې یاد نو دلته څنګه چلی زموږ په مدرسو کې طالب سحر راشي او مازیګر یې مبارک تیر کړی تیر کړی غني تیر کړی حالان کې واجب څه دي چې قرآن چاته یا تو قرآن وای اول ورته مخارج او صفات خو زه به یو میاش یا دو میاشتې قاعده خې ما سره چې کم کسان جوړ شي هغه به بیا زه اخر نو له یو صورت شروع کوم پیدا ذکر از واجب علیهم محتم قبل الشروع اولا ان يعلموا مخارج الحروف والصفات وو په دې چې غټ حرف کم دی وړو کې حرف کم دی غیره پس تعلم اسانه شو که چرته ته روزانه او ته قاف ټک کا او جیم نری کا واو دا څه وایو دا را بدل شي دا د موږ ویلي دی ورته موږ اوس په پته نه پوي دا چې د لاړو ولا قاعده نه ویلې ګور بیا قاعده وې کنه ا قاعده د وجه غوتا سره قاعده په زور چلی گئی وي ا قاعده موږ نه ویلې نه بس تاسو ځه د دې وجنه المنح الفکری والوي قلها علي القارثي يجب عليهم قبل الشروع في قراءة القرآن وفي ابتداء قصدهم تعلم القرآن أن يعلموا مخارج الفروض والصفات لا قبل أن يشرع في أدائه على المشايخ اول چې ته قران وې نو تجوید سره به وې دا نه چې ته مشایخ ته تیرې نه به تجوید کې دا نه چې ته جامع اسلامي لرا چې دل او بیا تجوید کې تجوید به تاسو کوم وخت نه کړی چې ته وړو کې وې قران دې پلان شروع کول تا اوس ولا بیا تاسو کې اجرا دې ته تجوید نه وې بوډاګان فلونه کې انو به د مولای نه خدای تجوید نه کوي قران مکمل غلط وي بعض ترجمه دا زوړ وړي نو د دې ته هغه آیاتونه کتا سوال دل کنه د ځوان چې یو صحیح طبيعت والا کړی کم درس نه دی بم دوی ته ته وای په خبره نه ستې غلط قران وای پروا مو نشته او لوی د افسوس خبره دا ده چې دا د بزرګونو طالبان ناشته ولې بني ها چې بزرګونو طالبان ناشتي سبق یې ځکه اصطلاحي قاریان خدا پیژني نو هر سره چې تلاوت کوي عام سره دی واجب دي چې مخارج او صفات په پیژني بعض خلکو یې امي سره خیال ده غلط وای نه امي سړي بارک چې د تجوید د نکولو حکم راغله هغه هغه تجوید چې د مخارج او د صفاتو نه علاوه ده تکلم کی په افصح ترین لغت باندې عمده لغت باندې د عرب لغت ته په دې عربی باندې الجواهر المضیه ولوي اول تکلم چا کړو ټول کې اول عربي چا ویلې و او اسماعیل ابن ابراهیم علیه السلام الهاما من الله دا یو سیاتی خبره طبرانی کې حدیث ته د عربی معنا څه ده که تاسو چا د پوزو کې عربی څه معنا د عربی معنا د فصاحت فصاحت دې ته ویل کېږي چې ته داسې طریقې سره خبره راوباسې چې ستا اورېدونکي به پوه شي او په هغه کې لفظا او معنا غلطي نه محسوسېږي د فصاحت چې هغه مخارج او صفات او مخارج او صفات او پیژنې نه او بیا هغه ته هدا پورې قران صحیح وایي نو دا دی قران څنګه څنګه چې کواړو وړ ماشومان نو مخرج به دې نصیبت به دې قران ټیک شي استاد ورته صحیح صحیح ټکی ورته نه استاد ماشوم ته وایي دلته جبه ولګوا وایا تا نو ماشوم وایي تا هغه نو حرف تا پیژني نو مخرج پیژني حروف قطعیه نه دي دا ورته په تنه علیا او جړ څه لوي حرف ټیک نو دا ځان تدعیه به استاد ورته وغولو نو که هغه نه پیژني خو د استاد په اشارات خو هغه څوک نمونه درم نه ورځي هغه ځای ته خو چې به ورته دا کوم ځای ته چې به رسول مطلوب او مقصود بعض ذهن ولا ماشومان اي استاد نه زده کړو نشو په دغه مرګي تلاوت اول نه لږ خو دا نه را کوم جنات ته دې په سره کړې دا مې تاسو کوم مې لکه تلاوت دوی خره وې تلاوتونه به مې ډېر اورېدل هغه نه ذکر نو دا دې د کول شي اوس ورته وښه اذ واجب علیهم محتم دا اس تعلیل لپاره د وجوب ځکه چې واجب دی په دای باندې محتم محتم په معنا د مؤکد سره دی دا محتم مرادف د واجب او د واجب نه پته ذکر کړل تاکید اعتراضات المعلمه والو یو بیا غو ذکر کړی دا مخکې چې موږ کوم خبره ذکر کړه وای د قاریانو خپل اصطلاحات دي کله دی واجب هغه شي ته وایي چې ادا کې نقصان راولي او الله آل الثانیه او شرح د جزئی هغه ذکر کړی چې ازواج من علیهم محتم اے مفروضا دا په دای باندې واجب او فرض واجب او فرض په یو معنا دي خلاف پکې د احناف شته قبل الشروع اولا ان يعلموا دا علیهمون نه د دې مصنف سره زوی د ابن الجزري ته هغه وی دا علیهم معنا دا ده چې دا ضمیر راځي د کلو مقدر ته په مخ کې شی بما على كل قارئ ان يعلم مخکې وې کنه په هر یو قاری لازم چې دا او پیژني نزواج په معنی په دې ټول باندې لازم خالد ابن عبد الله الازهري وي په الحواش المفهمه کې چې لا يحتاج الى ذلك دې ضرورت نشته بلکې مراد د دې نه جنس قاری د قران دی دارنګ چا دا ویلي چې بعضې د سوچ وای فيما على القارئ ان يعلم الف لام د استغراق ته په معنا د کل قارئ سره المنحو علوي وای دا صحیح کیږي نه ځکه د شعر وزن به خرابي نو دا غدو نسخې دي چې ذکر کړي دا د دې خوښي شوی یو دا چې فيما على كل قارئ او یا فيما على القارئ صحیح ده فيما على القارئ يعني چې دی او پیژني مخارج د حروفو حروف هجا حروف عربیه نور نمونه ساته په قاعده کې لیکل وصفات او د صفات د حروف او پیژن اے مراد وې د دې نه څه شي دي هغه مشهور صفات دي فإن صفات الحروف كثيرة صفات حروف غړر زیات دي او هغه بیا الجواهر المضیه او شرح دا هغه ذکر کړی چې مشهور دی پات ولد او چا چې ویلي دي چې لد دي نو هغه صرف هغه صفات ذکر کړي چې هغه صفات متضاد دي او صفات متضاد څه دي لستی نو چې دا یو پیژنې مخارج د حروف او صفات او صفات مشهوره د حروف ليلفظوا بافصح اللغات دې لپاره چې دوی تلفظ وکړي هغه افصح لغات ولا علي القاري ذکر کړي په یو نسخه کې راځي لينطقوا یو نسخه ده باغی کې داسې دی لینطقو بافصح اللغات چې دای سوکی کله یل فزو شی او کله یل څه کوم معنا یو ده چې دای اوای او ادا کې دا افصح لغت ده دا دغه لینتقو خلا چې هغه څه ته شاملېږي هغه فرق ذکر کړی کنه نطق حروف هجا او ته شامل خلاف د یلفظون به افسخ اللغات فهم تنزیل ده معنا الزائد فی الفصاحه په داسې لغت باندې د تکلم کی هو داسې لغت چې غډیر فصیح دی فصیح لغت کوم دی د عربی مطلب دی مخارج او صفات پیژني چې دا صحیح عربي وایي د عربي فصیح جبه ده صفا جبه ده د افصح اللغات مطلقا د ټول د عرب عرب العربات جبنا اکثر لغت د قران دی او هغه لغت د قریش دی عربی ګورې دي جبې دي په ټول کې افضل لغت لغت د قریش دا قوم د الله د پیغمبرو وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه الله وی ما هیڅ یو پیغمبر نه را لېګل مگر د خپل قوم په جبه را لېګل ټیم ملاو شو د دورې نه مخکې به مو پیژنې خو په دوره کې خلک شوی پیژنې وقف بدر تدا سی وان چې کاریانو د وقف جنازه ایسته تجوید بدر تبیام لا چرته ملاو شي سناسته چرته با تجوید وکي وقف په درته د تجوید په مدرسو کې ملاو نشي پتا ځان ته اته کې ځان ته محفوظ کا وای ورا او معنا یې پام دا مطلب نه چې دنیا کې چرته شته نشته خوشته ډېر نایاب ضرور به ته ورته ونه راځي ولې باندې ځنګل کې زمریاني ایبا خلی مدرسی به تجوید به بهتای وقف و هغه به چرته ته په نه شي په خبره وه لکه هرې مدرسه کې نه چې په هرې علاقې کې بمني چې ته بعضې علاقو کې وي ها چې هغه د تاسو وې چې د توقف کا او د نه ابتدا او کا او در طبيعت رفتانه وې چې د توقف زکه او کا چې تویلا څه شي دا تویلې په تویز ویلې راوا نه ډولو ویل شي قاری هغه د جتا ته وی وقف وکا ځکه که وقف دی نو کوم معنا بداسي شي او که وقف دی کوم معنا بداسي شي نو د دې وجه نه د دې ما قبل د ما بعد سره تعلق لفظي دی یا تعلق معنوي دی یا دواړه دی یا نشته تعلق دې ته وی د وقف پیژندل تاسو خو بتوی زی تاسو په خونه پیژنې ته خبره پوه نه شو بتوی زی کار محرر التجوید په داسې حال کې چې دای خایسته کون کې دی تجوید لرا وقفونو لرا وقف ځان ته ډېر لوی موضوع ومن الذي رسم في المصاحف اي وقف لرم او ابتدا لرم والمواقف والابتدا اخفنا قائد تقيدنا وما الذي او اغسزنا رسم في المصاحف چې لیکل شوی دی په مصاحف او قرانونو د عثمان رضی الله عنه کې عثمان رضی الله عنه په خپل زمانہ کې مصاحف لیکلي او په هغه کې لیکل دا دي چې د هغه نه خلاف کول د سنتو نه خلاف کول دي عثمان رضی الله عنه چې کوم قرانونه لیکلي که سړی اوس درو لګي او دی وایي د قران دي کوم خدایي طریقې نه ده لکه الرحمن الرحیم ته الرحمن هلکه په دې کې لیک لیکل وکړ الف پکې نشته می مقدیږي ولې نشته دا هغه شان راځي بسم الله الرحمن الرحیم کې وګوره د با غاخو ګسته او د سین غاخو نه واړې دي په بسم کې وګوره د اسمنا حمزه وصلی حذف شوی د هم کتابتن هم تلفظا حالان کې قاعده دا ده چې حمزه وصلی حذف کیږي څه شي کتابتن نه حذف کیږي تلفظا حذف کیږي کتابتن استاد قاعده په کې خلاف شوی استاد قاعده خو اله په قران کې چلیږي چې څه شي زمونږ د روایت سره موافق دی ورنسا نحو بیا زمونږ په خیرت کې نشي لا ولا نحو لا ولا ها فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتواء احتمالا يحوي وصح اسنادا هو القران فهذه الثلاثه الاركان مون قران هغه توایو چې درې شي سورې په لغت عربی سره موافق دی رسم عثماني سره موافق دی او سند یې سم دی نو کله کله به یو شی په لغت کې جایز قران کې نه دی نو لیکلو کې بسر پاتې کیږي د تل مګر او هغه چې لیکل شوی دی تل مصاحب مصاحب کې به دا پیژنې تاسو له الله توفیق درکې د علم رسن ځان ته کتاب دی کتابونه دي خو لګیو کتاب دې سره وایو په کوشش هغه تاسو وایي تاسو وایي امين ایل درته دوره ما څو پیری اراده وکړو پاتې شي دې شي څه کاری وکړو پر جواب کې الله په فضل سره قدم کې موږ اکثر داسې دورې کوو چې نوې نوې دورې کوو وما الذي يسمى في المصاحف من كل مقطوع وموصول بها هغه چې د کلی شوی دی په مصاحب کې سری کلی شي من کل مقطوعين د هر هغه مقطوع و موصول او د موصول بها باب معنا د فيها په دې مصاحب کې اے په مصاحب کې بعضي سونه مقطوع ذکر شوی جدا جدا او بعضي موصول ذکر شوی یو ځای قاعده راکړه موصول او مقطوع نه هم بیغمه کړی دی قاعده په اخر کې مدرته ذکر کړی نور وایا وګورئ المقطوع والموصول ومګه ته 66 نمبر صفحه دا د قاعده باندې نور هم د ابي پیسې شمارل دي پنځه پیری لوټ لگا دا چل کې څومره چې سړی بوډا کېږي نو دومره څه نه خیره تم زیاتېږي کنه موږ یو مولي دی وای نه کومه راوي چې دا پیسې شماره چې څومره دي یې نه به راکته چې پټې تي نه خنیر به کتل یو په چاته باندې ورغون څه نه او به نه کتل هم یو شی دی باوان کې اے الله او دې مونږ څنګه ده الله فرق یې شو چې زه به دا پیژنم چې چل روشي چل بداو شي کته وقف کول غواړي صاحب ختم شو نو په غولني باندې وقف کول شي اے چې تو به حقیق علی ان دا د ختم شو بیا به وې علا الا اقول او کبه دې بل کې د دا ختم شو دا څه شي ویل شي ان او بیا وې چې الله يسجدو خو شي کنه الی اخره دغه مثالونه دي ټول فيها مقطوع او موصول پیجنې وتاء انثى او تا د مؤنث پیجنې لم تكن تكتب بها چې نه د لیکل شوی بها یعنی بها ان او قصر قصر همزه د ذکر کې وزن برابر شي په شکل ده هغه تاو پیژنې اے هغه تاو پیژنې چې ګول تا په شکل کې نه لیکل شي بلکې متای مفتوحه ده او دغه تاګان نن درته په قاعده کې ذکر کړی تاسو وګورئ صفحه 64 او بیا 35 دغه وګورئ تاسو بعض ګول تای بعض تای مفتوحای بعض تای مربوطای تای مربوطه لك رحمه نعمه هذه جوړیږي کنه او تای مفتوحه څنګه ده رحمت نعمت لعنت الکه فائدې څه ده یو رحمت په کلاو تا سره لیکل شوی مفتوحه سره او بل په تای مربوطه ګول تا سره فائدې په وقف کې روزي په یو چې وقف کې رحمه او په بل چې وقف کې رحمت او شاید په نه شو نو دا به پیژنې رسم چې دوی پیژندو ته به وقف څنګه کې دا دوه خبرې تاسو له قاعده کې مونږ ذکر کړی او صلی الله تعالی علیه محمد اله و اصحابہ اجمعین انځمه تفضل